دې آیات کې د قسم مسله بیانېږي قسم په درې قسمه دی په تیر شوي وخت کې یو کار بنده کړی دی ښه ورته یاد دی چې کړی دی او دې منکر شي ایمان نه دی کړی او په دې باندې قسم وخوري کړی دی وایي نه مې دی کړی یا نوي کړی او دی وایي ما کړی دی او یقین یې دی چې دروغ وایي په دروغه قسم کوي نو دې ته یمین غموس وایي دا ډېر لوی جرم دی ګناه کبیره ده دنیا او آخرت کې په دې انسان به تبعی راشي چې دا په دروغه قسم خوري خو په دنیا کې د دې کفاره الله د ډېرې غصې نه نه ذکر کړي او په جهنم کې به د دې قسم په بدل غوټې ولا ورکیږي غموس معنا غوټې ورکول نو د دې قسم په وجه په دوزخ کې به الله غوټې ورکوي چې دا زما نوم مې په دروغه ولې اخېستلي دویم قسم یمین لغوه دی دغه ته یمین غموس وایي دویم قسم یمین لغوه د یو بنده هسې عادت دی چې خبره کوي قسم دی چې دا کار داسې دی قسم دی یا په والله نه دا په والله او قسم دی او خدای کو دا هسې د ده عادت دی او د قسم اراده نشته خو تکیا کلام یې دی نو دې چې خبره کوي قسم دې دا کار داسې دی قسم دې کار داسې دی په والله چې داسې په والله چې داسې خدای کو خدای کو نو دا قسمه الفاظ چې دی وایي نو دا یمین لغوه دی بېهوده دی یا د لرې نه یو بنده را روان دی نو چې ده ورته وکتل قسم دی چې دا پلانې را روان دی بلتی دا پلانې نه وي قسم دی چې دا پلانې را روان دی نو د پوخ یقین دی او دا پلانې دی چې قدمونه هغه شتن نږدې راغی نو هغه بل څوک و د هغه په شان دی نو دا یمین لغوه دی یعنې د ده د دروغو د قسم اراده نه وه د ده یقین و چې دا فلانې دی خو چې وروره سره فلانې نه وبلو یا مثال په طور باندې چې هغې فلانې جي صاحب د حج نه راغلی دی نو دا سړی وایي قسم دی چې هغه راغلی دی او ده ته یو قابل اعتماد سړي ویلو چې هغه راغلی دی نو د دې یقین دی چې فلانی جي صاحب راغلی دی نو دې قسم دی چې راغلی دی هغه نه دی راغلی نو دې په دروغه قسم نه خوري د ده په ذهن کې دا خبره رښتیا ده او ده ته قسم وخوړه دا هم یمین لغوه دی نو دې ته یمین لغوه وایي په دې کې کفاره نشته دی ګناهګار پې نه دی خو دا عادت پې ښه نه دی دا عادت نه دی که چې هسې بې ته تا ته چا څه ویلي چې ته قسمونه خورې څوک قسم درکوي نو په خپله قسم خورې نو دا قسم یمین لغوه دی د دې عادت پرېښودل پکار دی په دې کې کفاره نشته عادت ښه نه دی خدای دې مسلمانان خلاص کړي د دې قسم نه دریم قسم قسم ته یمین منعقده وي آینده زمانه کې د یو کار کولو یا نه کولو قسم بنده وکړي چې زما د قسمي فلانې کار به کوم یا زما د قسمي فلانې کار به نه کوم نو دې ته یمین منعقده وایي نو که دا قسم دې ترسره کړ خو څه نشته او که د قسم خلاف کار دی وکړو یعنې قسم دې مات کړ نو بیا به د قسم کفاره ورکړې اوس که دا قسم په داسې کار باندې دی کړی و چې د هغې خلاف کار کوي ثواب و نو دا قسم به خامخا ماتی لکه یو سړي کور کې جګړه وکړله ورور سره یې جګړه وکړه او بیا وایي چې زما د په خدای قسمي چې دې رور سره به کلي ولس غم خالي هېڅ هم نه کوم که مړ شو جنازه یې لیم نه کوم نو ده د ډېرې غوسې نه دا قسم کړی دی اوس رور سره رورولي پرېښودل دا ښه خبره ده دا خو ګناه کبیره ده نو دې رور سره به کلي ولس غم ښادي باقاعده شروع کې قسم مات کا او د قسم کفاره ورکا دا قسم ماتول لازمي دي واجب دي در باندې چې دا قسم به ماته یا یو بنده ته دی غوسه راغلله مخکې به دې ورسره ښېګړه کوله اوس به که ته سره ما بیا ښېګړه وکړه نو زما دې قسم وي چې ښېګړه به نه کوم اوس مسلمان سره رور سره ښېګړه کول خو کار ثواب او ته د ثواب د کار نه قسم کې چې بیا به نه کوم نو دا قسم مات کا رور سره ښېګړه وکړه د قسم کفاره ورکړه اوس د قسم کفاره څومره ده نو په دریو خبرو کې الله اختیار درکړو چې د قسم دا کفاره په دریو طریقو باندې کېږي ستا چې کومه خوښي نه هغه وکړه اول یو طریقه دا ده چې لس مسکینان به دوه ټیمه راولې دعوت به ورکې او ښه به یې ماله کړي لس مسکینان دوه ټیمه دعوت ورکه او طعام پې وخوروه څنګه طعام څنګه چې ته په خپله خورې او په خپلو بچو خورې هقسې طعام پې وخوروه غرمه پې وخوروه ماښام پې وخوروه ماښام پې وخوروه پېشمني کې پې وخوروه رمضان دی فرض که رمضان وي نو ماښام یې ماړه کړه پېشمني کې ماړه کړه او که رمضان نه دی غرمه یې ماړه کړه ماښام یې ماړه کړه لس مسکینان خو ماشومان نه غټ سړي به مړی غټ چې دا ښه ماړه شي دوه ټیمه نو هغې به غاړه به یې خلاصوي او یا د لسو مسکینانو لا د طعام پیسې ورکا په باندې دوه کیلو غنم یا اوړه یا قیمت لسو کسانو باندې تقسیم کا دې وخت تقریبا دیرش دیرش روپۍ چې یو یو مسکین له ورکې لسو مسکینانو ته به درې سوه روپۍ ورکړي غاړه به دې خلاصه شي نو طعام یا د طعام پیسې لسو مسکینانو له ورکه او یا د لسو مسکینانو له جامې واخله لس مسکینان دې له به جامې واخلې نو جامې داسې جامې چې ته په خپله او ستا بچي په کور کې څنګه اغوندي درمیانه جامې که سړو له اخلې نو کمیس پرتوک جوړه ده او که زنانو له وي نو زنانو له به ورسره لوپټم اخلي نو لس مسکینانو له جامې یا یو غلام با آزاد کې غلام ناری نوی که زنانه وي وینځوي یا غلام نو په دې درېو خبرو کې تاله اختیار دی که وینځه یا غلام آزاد دی که لسو مسکینانو له جامې اخلي او که لس مسکینان دوه ټیمه مړولی شي یا وله پیسې ورکولی شي او که د پیسو وس دې نه کېده غریب صاحب نصاب نه چې د پیسو وس دې نه کېږي نو بیا به درې روزي نیسي خو پرله پسې اوس دې ته کفاره وایي غلام ازادول یا لسو مسکینانو له جامې ورکول یا طعام ورکول او کتا وس دینینو روجی نیول دا کفاره د قسم ده اوس کفاره د قسم به کله ورکې چې کله قسم مات شي بیا به کفاره ورکې داسې نه چې لا قسم دې مات کړی نه دې ورته کفاره ورکړې او وروسته قسم مات کړې وروسته به بیا کفاره ورکړې دا مخکینی دې نفل شو هسې دې خیرات شو او اوس به د قسم ماتولو نه پس کفاره ورکړې د قسم ماتولو نه مخکې کفارې ورکول مثال به داسي لکه ماسپښین نه دی او سړی د ماسپښین لمونځ کوي ماسخوتن نه دی او د ماسخوتن لمونځ کوي رمضان راغلی نه دی او دی د رمضان فرضي روژې مخکې نیسي چې رمضان راشي بیا به یې نیسي چې مخکې وې خو نفلي وې ماسخوتن شوي نه دی او ماسخوتن لمونځ کوي دا خو دې نفل وکړو چې ماسخوتن ټیم داخل شو بیا به یې کوي نو دقسې چې قسم دې لا مات کړی نه دی او کفاره دې ورکړه چې قسم مات شو بیا به کفاره ورکړي او الله فرمایي د قسم حفاظت کوه واحفظوا ايمانكم حفاظت وکړه د خپلو قسمونو نو د قسم حفاظت دا دی چې بې ضرورته په پوټې پوټې خبره قسم مه خوره دا یو حفاظت بې ضرورته په پوټې پوټې خبره باندې قسمونه مه خوره نمبر ایک نمبر دو چې قسم دې خوړلې وي نو چې څونه دې وس کېږي نو قسم پوره کا قسم مه ماته وه او که په څه وجه باندې قسم دې مات کو نو نمبر تین د قسم کفاره ورکا دا د قسم حفاظت شو اول په کوټې کوټې خبره قسم مه خوره دا یو حفاظت او دویم د دې قسم حفاظت وکړه مې ماتوه او دریم که په څه وجه دې مات کړې نو د قسم کفاره ورکړه دا درې طریقې د حفاظت شي نو قسم چې د وکنه لږ خیال به کې چې دا تا د کم شي نه قسم کړی دغه کار جایز دی او که ناجایز دی او کله کله دغه کار فرض یو تا ته قسم کوي قسم دی چې بیا به مونځ نه کوم اوس مې مونځ کړی بیا به نه کوم نو مونځ خو فرض دی دا قسم دی په ناجیز خوړلی دی دا قسم خامخا فرض دی چې دا قسم مات کا ننی چی تاسو لرا اللہ پاک باللغوی فی ایمانکم پا بیهوده قسمونو باندې په یمین لغو دی نشینا ګناهګار نه خدا عادت ته خنلې ولكن يؤاخذكم لیکن نشي الله تاسو بما عقدتم الايمان فاغه قسمونو باندې چې تاسو عقد کړی وي مضبوط قسم هم کړی وي یمین منعقده کې ګرفت شته فکفارته نو کفاره د یمین منعقده هي طعام عشرة مساکین طعام ورکول دي لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه طعام نه چې تاسو خپل اهل ته ورکوي خپل کور بال بچتا کم طعام ورکه نه اقا درمیانه طعام او کسوتهم یا دې لسو مسکینانو ته کسوتهم جامې ورکولې او تحریر رقبه یا غلام آزادولې فمن لم یجد پس هغه څوک چې مالي کفاره وس نه مومي فمن لم یجد که چا چې وس نه وي نه مومي مالي کفاره طعام نشي ورکولی جامې نشي ورکولی غلام نشي ازادولی فصیام ثلاثه ایام لازم دی په ده باندې روژې درې ثلاثه ایام متتابعات دا روژې به پرله پسې وي ذالک کفارت ایمانکم دا کفاره ستاسو د قسمونو ده اذا حلفتم چې کله تاسو قسم وخورئ او ماتې کې قسم مات کې حالس شي نو بیا کفاره ده او که حالس نه شولې بیا کفاره نشته دی ذالک کفارت ایمانکم دا کفاره ستاسو د قسمونو ده اذا حلفتم چې کله قسم خوړلی وي واحفظو ايمانكم حفاظت کوي د خپل قسمونو بلا ضرورت قسم مخورا یا قسم کدی مات کنو کپاره ورکا کذالک یبین الله لکم هم دارک بیانی الله تاسو ته آیاته خپل آیاتنا خپل حکمونه درته بیانی لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کې احسان د الله ومنئ الله در له ښکلې پاکیزه څیزونه در کړي دي تاسې په قسم باندې ځان منې کړی دی غلطي دې کړې ده طیبات دې په ځان حرام کړي دي نو د قسم د حفاظت سره د حلالولو طریقې درته وښوله لعلکم تشکرون دې دپاره چې شکریا ادا کړې که تا په قسم یو څیز په ځان حرام کړو او الله د ته د حلالو د چل نه وي کولی او تر قیامته در باندې حرام وکنه الله د ته چل خو چې دا حلال چیز دی او دا حلال چیز استعمال کې راوله ورپسې آیات کې د شرابو په باره کې حکم دی شراب په ابتدا د اسلام کې حرام نو کافرانو مسکل او صحابه کرامو کې اکثر مسکل او بعضی صحابه کرام داسې چې هغوی د جاهلیت په زمانه کې شراب نو څکلي او چې کله مسلمانان شي نو اومې نه دي څکلي د دې شرابو سره دا خلک ډېر زیات عادت او چې کله یو شي سره بنده ډېر زیات عادت شي نو بیا د هغې پرېښودل ګران دي ډېر په ګرانه پرېښودی شي لکه ماشوم د مور په پیو عادتي کال یو نیم کال دوه کاله پیروي او بیا یې مور د پیو نه منې کوي نو دا ماشوم د شپې هم جاړي د ورځې هم جاړي مور هم ورسره په تکلیف کې وي د لوبو څیزونه هم ور مخکې کوي د خوراک څیزونه هم مخکې کوي خو بس هر څیز له لټې شتې غورځول او جواب ګلا او مور ته محنت کوي چې دی د پیو نه اوسمني کړي نو دا د پیو نه د ماشوم منې کول اسان دي خو د شرابو نه شرابي اړول ګران دي الله پاک پر انسان باندې دومره بوج او تکلیف نه ور اچوي چې د ده د برداشت نه بهري الله پاک حکیم ذات دی او په حکمت باندې داسې په مزه مزه په رو رو د انسان د شرابو نه منې کوي ابتدا کې صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه د جوارې او د شرابو په باره کې تپوس کړی دی په سورت بقره کې الله فرمایي یسألونک عن الخمر والمیسر دا خلک درنه تپوس کوي د شرابو او د جوارې په باره کې قل فیهما اسم کبیر ورته وایي چې دې کې خو لویه ګناه ده شرابو کې او جواره کې لویه ګناه ده ومنافع للناس خو خلکو له پکې فایدې هم ډېرې دي واثمهما اکبر من نفعهما ګناه لري د دې فایدې نه ډېره زیاته ده ګناه پکې ډېره ده نو دې ځای کې واضح اشاره وشوله دې طرف ته چې شراب به حرامېږي په دې وخت کې حکم ونه شو چې شراب پرېږده اشاره وشوله چې راتلونکي وخت کې به شراب حرامېږي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی اللهم بین لنا بیانا شافیا یا الله کافی شافی بیان راتاو کا دا بیان کافی شافی نه دی نو دینه پس بیا بله واقعه داسې وشوله چې بعضې صحابه کرامو دعوت کړی و میلمانه یې راغوستي وو او قسم قسم طعامونه پکې وو خو شراب هم تقسیمېدل نو طعام وخوړی شو ورپسې شراب وڅکلی شو او د ماښام د مانځه پېل شو یو صاحب امامته ته مخکې شو او قل یا ایها الکافرون دا صورت شروع کو اعبد ما تعبدون من به عبادت کو دا غي بوتانو چې تاسو ولا کوي په دې خو مونږ نه کیږي الله وی اوایا چې من به زه عبادت کومه زه عبادت نه کوم د هغې بوتانو چې د تاسو وله کوئ تاسو د بوتانو عبادت کوئ زه د هغې بوتانو عبادت نه کوم دې صاحب چې قرت کوي اعبد ما تعبدو قرت کې غلط شو دا د نشې د وجې نه نو الله آیات راولېږه یا ایها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا تاسو مانځه ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې نو په دې ځای کې بیا ښکاره حکم ونه شو چې شراب حرام دي خو د نشې په حالت کې مانځه ته مه نږدې کېږه نو دا دلیل د دې شو چې عن قریب شراب حرامېږي ځکه چې دا شراب خو د مانځه نه منې کول کوي نشي حالت کې مانځه ته مه نږدې کېږه نو دا خو د مانځه نه منې کول کوي نو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل اللهم بین لنا بیانا شافیا نو په سورة مائده کې دا آیات نازل شو یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان گنده عمل د شیطان دی فاجتنبوه پرېږده ځان ته بچ کې دا آیات چې راغی عمر رضی الله تعالی عنه واورېده وی الله وایي چې فهل انتم منتهون دې نه منع کېدونکي نه یې وی فانتهینا فانتهینا منې شو منې شو باس بیا به نه دې نه پس د شرابو دا چاټې چې خلکو کره ډکې ډکې پرتې وې هغې واړولې د مدینې منورې لارو کوڅو کې په دې نالو کې په لښتو کې شراب داسې بهېدل لکه باران چې وشي او د سیلاب دا اوبه په دې لښتو کې بهېږي داسې دا شراب وبهېدل او څو څو ورځې د شرابو بوی د دې نالو نه او د لښتو نه څه سوړ بوی یې کو د شرابو سوړ بوی دی چې باران به وشو لختو کې به هغه بوی تازه شو نو دا په الله مین خلک د الله حکم ته فورا یې غاړه کېښودله شرابي چې شراب اوسي داسې یو پاګل فن په ده باندې راشي پاګلتوب یو بل سره جنګېږي او چې دا نشه ترې لاړه شي د هغې جنګ جګړې اثر بیا وروسته هم پاتې کېږي او شیطان په دې کې نورم خرابې پیدا کوي باطني نقصان هم پکې شته ظاهري نقصان هم پکې شته باطني نقصان پکې دا دی چې انسان په دې څیزونو کې مشغول شي الله ته ایر شي په جواره کې کینی د شرابو په نشه کې کینی نو بیا دنه الله ایر شي د الله عبادت نه دی غافل شي نو کوم څیز چې غفلت د ذکر الهي نه راولي دغه شی حرام دی دا تاش والا چې تاش شروع کی وی جواری پې نه کوو هسې ځان پې مشغوله وو د چې بانګ وایي نو دی بیا منځه له پاڅېدی شي هسې ځان پې مشغوله وي جواری پې وی نه کوم منځه له راځي نه مونځ په ځای پاتې شو داسې دا نورې لوبې وي چې دې کې انسان مشغول شو بیا مانځه ته خیال راځي موږ پاتې شو دا کرکټیان چې کرکټ ته کښېني نو بیا مانځه له راځي دې له خو بیا موږ پاتې شي جمع به کېږي او دې وایي پروګرام ګورم رننګ کومنټري ده او لا بعضې یاران پکې داسې وي چې په مانځه ولاړ وي غوږ ته یې غور کوټې ریډو نږدې کړي مونځ هم کوي او رننګ کومنټري هم اوري په دې مانځه به دې پوه شي د ده توجه خو اخوا ته ده ته مانځه ته څنګه ولاړ وي او بعد ټي وي ته مخامخ نیت یې تړلي مونځ هم کوي هغې ته هم ګوري څوک یې په غوږو اوري څوک یې په سترګو هم ګوري ټي وي ته مخامخ نیت یې کوي دا مونځ بلکل نه دی شوی او په دې مانځه به د خدای جهنم ته غورځوي چې ته مونځ هم کې او ټي وي هم ګورې په یو وخت کې دواړه دا زړه خو یو دی دا خو یو طرف ته متوجه کېږي بل طرف ته بلکل نه متوجه کېږي د تفیوی ته متوجه الله ته متوجه نه ته په مونږ پورې څوک کې شاید چې په دې کافر شي او د دنیا نه کافر لاړ شي که څوک دا کار کوي نو دا ښه نه یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر والمیسر ازلام د ظلم جمع ده او ازلام هغه خشو ته ویلی شي چې په هغې باندې به د عربو قراندازي کوله او جواري به یې پرې کوله په دې غشو باندې لس غشي به او په هغې به یې قراندازي کوله نو د عربو یو طریقه وه چې لس کسان به راغلل او په شریکه به یې یو اوښ واغېشته ټولو به پیسې را جمع کړې اوښ به یې واغېشته بیا به یې دا اوښ حلال کړ او د غوښې د مساوي تقسیم په ځای باندې د جوارۍ غشي به یې راواغېستل دغه لسو غشو کې به په اوو غشو باندې نشانات لګېدلي وو په چا به یو لیکلي وو په چا به دوه لیکلي وو په چا درې او درې غشي به پکې داسې چې په هغې به اسم نه لیکلي ساده به نو په یو بوجګۍ کې به یې غشي هغه اچولي او غشي به یې وخوځول او بیا به یې د یو یو شریک دپاره یو یو غشي د بوجګۍ نه راایسته دا د قراندازۍ طریقه وه نو یې فلاني دپاره غشي راوباسم چې لاس به یې دننه کړو غشي به یې راواغست په هغې به یې لیکلي ای نو په لسو حصو کې به یې دې سړي له یو حصه ورکړه او چې په کوم غشي به دوه لیکلي نو دوی شی به ورکړي او چې په کوم به درې لیکلي هغه له به درې شی ورکولې او چې د چا به تش غشی راووته یې ستا په کیسه نشته پیسې به یې ورکړې وې او عیسه به یې نه وه چې د څومره حصو غشې به راوتو هغومره حصې غوښه به یې ورکوله او چې تش غشې به راوتې حصه به یې نه ورکول نو درې کسان به محروم شو او اوو کسانو ته به غوښه ورسېد خو مساوي نه پیسې به د ټولې مساوي وي او غوښه به مساوي نه ملاوېده څه به پکې محروم او چا ته به غیر مساوي شه ورسېدله بیا دغه غوښه به دوی په غریبانانو تقسیموله او فخر به په دې باندې کوو او که دې لاټرۍ کې به څوک نه شاملېده شاملېده هغه ته به یې کنجوس وي شوم دی شوم په حقه ته مونږ سره لاټرۍ کې نه شاملېږي نو د شرمه به خلک شاملېدل او دا به بهادري او سخاوت ګڼه نو دا لاټري وه او دا لاټري حرامه وه موجوده وخت کې ډېرې لاګانې په بازارونو کې کېږي قراندازي پکې کېږي دې کې جواري وي یو قراندازي جایز او تا قراندازي چې دا کومه جاهلانو کوله دا ناجایز دا چې قرآن راځي چې په هغې کې حقوق مساوي وي حصې پکې مساوي وي خو د حصو تعین د قرآن راځی په ذریعه باندې کېږي نو دا جایز لکه پنځه شپږ رونه دي او د هغوی شریک جیداد دی او حصې یې مساوي جوړې کړې اوس کومه حصه کوم ورور له ورکړي نو په دې باندې به قراندازي وشي چې د چا کومه حصه په قراندازۍ کې ووتله هغه حصه به ورکړي دا مساوي حقوق دي او دا قراندازي جایز ده که یو بل سره دوی په رضامندۍ حصې مقرر کوي لا ښه ده او که نه په رضامندۍ حصې نه مقرر کېږي نو په قراندازۍ مساوي حصې د دې تعین کېږي دا جایز یا یو څیز د پاره خواهشمن حضرات ګڼ دي خو دغه حصې کمې دي په دې کې هم قرآن راضي کېږي لکه حج د پاره حکومت وایي یو لاک کسان لېږو او د حج داخلي د لاک نه زیاتې وشولې ټول خواهشمند دي چې حج لم ولېږه حکومت به پرې قراندازي وکړي قراندازۍ کې چې د چا نوم راغی به لاړ شي چا نوم رانغی به پاتې شي نو دا قراندازي جایز شوله نو جاهلانو چې په غشو باندې قراندازي کوله غوښه یې تقسیموله دا جاهلانه رسم دی وان تستقسموا بالازلام په غشو تقسیم منع دی په دې آیات کې جواری او په غشو باندې تقسیم دا ذکر شو ورپسې دی بل انصاب والمیسر والانصاب نو دا انصاب جمع د نصب ده او نصب داسې چیز ته ویل کېږي چې عبادت دپاره ودرول شي که هغه بت وي او که ونه وي او که کاڼې وي چې ودرول شي دې ته نصب وایي جمع انصاب ده نو شراب او جواری جسمانی روحانی نقصانات پکې شته او دا انصاب چې بوتان دي دی د دې سره یو ځای کړل چې اورېدونکي غوږ کېږدي او په دې پوه شي چې شراب او جواري د دې معامله داسې سخت جرم دی لکه بت پرستی یو حدیث مبارک کې راځي شارب الخمر كعابد الوثن شرابي داسې دی لکه بت پرست عبادت کوونکي د بت او بل روایت کې دي شارب الخمر كعابد اللات والعزى شراب څکلو والا داسې دی لکه د لات او د عزا عبادت کوونکي خلاصه دا چې شراب او جواری د دې حرمت داسې سخت دی لکه د بت عبادت او رجس من عمل الشیطان دا پلیتی او ګندګی ده او د شیطان عمل دی شیطان په دې قسمه کارونو باندې د ګمراهۍ کندې ته دې غورځوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر والمیسر بېشکه شراب او جواری والانصاب او د بوتانو عبادت والازلام او په غشو باندې تقسیم کول رجس من عمل الشیطان ګندګي دا د شیطان د عمل نه دي فاجتنبوه د دې نه ځان بچ کې اجتناب وکړئ لعلکم تفلحون او بغض او کینه فی الخمر په ذریعې د شرابو والمیسر او په ذریعې د جوارې ویصدکم عن ذکر الله او شیطان منې کوي تاسو لره عن ذکر الله د ذکر د الله نه وعن الصلاة او د مانځنم منې کوي شیطان هم د جواره او د شراب په ذریعه باندې منې کوي عن ذکر الله د ذکر د الله نه وعن الصلاة او د مانځنم تاسو منې کوي ويصدكم عن ذکر الله منې کوي تاسو د ذکر الله نه وعن الصلاة او د مانځنه دا په ظاهر کې روحاني او اخروي خرابی او نقصان دی د دنیا خرابی پکې هم شته جنګ جګړې درله پیدا کوي دشمني درله پیدا کوي او اخروي نقصان یې دا دی چې د ذکر نه دې منې کوي او د مانځه نه دې منې کوي نو په دې کې اشاره ده اصل قابل ذکر قابل فکر هغه زندگی ده چې هغه همیشه زندگی ده او هغه د آخرت زندگی ده نو عقلمن انسان هغه د آخرت فکر کوي د آخرت د خرابۍ نه به ځان بچ کوي نو ذکر الله او منځ دې باندې د اخرت جوړیږي او شیطان دې د شرابو او د جوارې په ذریعه باندې د مانځنه منې کوي نو اخرت در له تبا کوي روح در له وجني د الله نه دې غافل کړي نو کوم خلک چې د الله نه غافل دي د هغې انتهایي مقصود مال دولت جمع کول عزت جمع کول چې د الله نه غافل وي نو د هغه مقصد بس دنیا پیدا کول دی د دنیا مال او دولت او عزت دا یو مستقل غم جوړ کړی وي نو چې په دې غم کې مبتلا شو نو مقصود المقاصد یعنی آرام او راحت او اطمینان د زړه هغه به ورته حاصل نشي بس د دنیا په غم کې لګیا دی مال دولت را جمع کوي او که مال او دولت کې نه لاړه نو دې څومره زیات خفرې لکه دنیا او آخرت کې ټول تباه شو چې د کم بنده نه مال لاړه خو د الله ذکر پکې نشته دی انتهایی غمجن او بیا په داروم د ده غم نه لرې کېږي په واز او نصیحت یې نه لرې کېږي او د کوم سړي په زړه کې چې د الله یاد وي د ده زړه روښانه دی دی په مانځه کې نورانیت پکې راوي نو که د دې منځګزار مال د دنیا لاړو دی خفه کېږي نه د ده په قدم کې زلزل نه راځي ځکه د ده تعلق د الله سره دی نو چې د الله سره تعلق جوړ شوی وي نو که د دنیا دا خوشحالیانې ډېرې ور مخکې کې پروا یې پرې نشته که د دنیا دا غمونه په سر پرې راغلل پروا یې پرې نشته چې تعلق مع الله جوړ وي وی نشادی دا د سامانې نغم آور د نقصانې نشادی دا د سامانې نغم آور د نقصانې بپیش همت ما هر شي آمد بود مهمانې واده خوشحالي دی باندې څه پروا په زړه نه راځي شادي نه شادي دا د سامانې د خوشحالۍ سامان په ودونو مدونو نه راځي نه غم آور د نقصانې که غم راشي نو زړه ته څه نقصان نه رسېږي بپیش همت ما هر چې آمد بود مهمانې زما د همت په مخ کې هر څه چې راغی نو میلمه دې لاړ به شي که د دنیا خوشحالي دې لاړه به شي که د دنیا غمجنا به لاړ شي خو په زړه کې یاد الهي موجود دی نو خلاصه دا شوله چې ذکر الله او د مانځه نه غفلت دا د دنیا او د آخرت ټوله تباهي او بربادي ده او شیطان چې دی نو په شرابو باندې په شوارې باندې تا له دنیا او آخرت تباه کوي د الله د ذکر نو د مانځه نه دې منې کوي نو دا دا طریقه رجس من عمل الشیطان